اما العجمه بل سبب د اسباب د منصب نه عجمه ده او اسمه په لغت کې کوم ته ویل او په اصطلاح کې تاسو ته قول الكلام غیر العربي عربي نه علاوه کوم کلام دغه څه چې ویل کېږي لکه اسمه ویل ولې ورته اسمه ویل کېږي عرب وایي کنه یا څه ځکه په اصطلاح عربي څه بدو دا او دا نور شي چې دا خو ګنګانو شي په دې سړی کېږي نه په دې وجه نه د عربي نه علاوه د نورو ژبو ته چې ویل کېږي لکه عجمه عجمه چې سبب د عدم انصراف د پاره کوي دا غي د پاره شرط دا دی ان تكون علما یو شرط دا چې د بشي شي لکه علم او بل دا د کچا تر فلاجی وي نو بیا به دې شي متحرکون دا څه شي ته کنه دا شرطونه و شرط دی اصل دا یو شرط په دوه شرطونو باندې یو شرط هو نه پر علامت دی او بل شرط ورته احد الامرين په دې دوه خبرو کې به یو خبره هم کوي اګو خبر کې بدا یا په زید علی ثلاثه په امر کې یا مثلا چې متحرکون نو لهدا د دې وجنه الکا دا د صفه د وجنه دا کلمه بیا چې شی وګرځي سببین د وجنه په کلمه کې شی خبره چې دا کلمه بیا چې وګرځي غیر اوس خبره دا ده ان تكون علما في الالفاظ یو شرط دا چې دا به شي چې د علمي لپاره یو شرط دی چې په عرب عجمي زبان کې نه دا او څه خدا باندې لا کلام به کیږي ولکه غیر عربي بیا په دا غیر عربي لفظ شي او نقل به تاسو راغلی لکه عربي دا عربي دا به استعمال شي په تاکي عربي یو شرط په لپاره دا چې دی عالم یعنی عالم په عربي زبان کې نه بلکې عجمي زبان کې چې شو دا یا دا عجمی لفظ په عجمی ژبه کې بچی شوی عالم کوي په دې باندې او نه کړ چې عربیت تر هغه دا په طریقې د څار سره غلي عالمیت سره نو عالمیت هم د دې اوسې د پاره شرط وکړ عالمیت هم ورته په پاره شرط وکړ ځکه عجمی لفظ څه کوي عجمی لفظ څه کوي اوس یو لفظ عجمی زبان عربي زبان سره نو هغه لفظ ثقيل دی حقیقتا دا من چې حقیقت کې د عجمی زبان کې عالم او حکما دا من چې په عجمی زبان کې خدای حقیقتا عالم نه او نقد چې عربی تراسی په طریقې د عالمیت سره کې او هیڅ تغییر او تبدیل پدې کې راځي نو بیا هم دا غیر بیا هم عالمیت مفید کې راځي لکه قانون واقعا قانون په عجمی زبان کې هر سره عمده سیستم دی او بیا نقل چې عربیت سره نه بیا د یو جدید او عمده قرات د پاره د شی وګرځید عالم اوس دا خبره ده چې نقل عربیت سره راغلی دی ام په طریقې د چا سره راغلی دی عالم او بغیر د دې چې په دې لپاره کې څه کمواله شي چې راځي یا ولا شي نو دیم عالم او عالم چې کې دی اوس لګام کې دی دا لګام ته ویل کېږي دا په لګامو په عربي زبان کې په عجمي زبان کې هوا ته ویل کېږي نقل عربیت ته چې راغی افلا جا مسلم یو څو تغییر او تفصیل پکې راغلی چې عربیت مثلا یو ځینې دا چې دی لکه اما جمع فشرط لا يكون على صيغه مترجم وي سلو پنځم سبب د اسباب د معنا صرف نه هغه دا د جمع ده جمع څه ویل کی مراد جمع نه دلته کومه جمع مراد ده مطلق جمع نه ده مراد مراد جمع نه هغه صيغه مترجمه دي مراد یو کو تحزمو دا چې هغه جمع کیږي چې هغه جمع ته ویل کیږي چې الله يسمع جمعا اخر الله يسمع جمع تفسیر مره ته اخرى چې دا څه په جمع تفسیر سره جمع کړي دوباره جمع کیږي هغه جمع ته ویل کیږي چې دا غي جمعیت منتها ته رسیدلې ولا يسمع جمع التفسير مره اخرى کته جمع کې په جمع تفسیر سره نور جمع کیږي نو دا جمعیت جمعیت بالکل اخیری حد ته رسیدلی نو دا یو ځل یا دوه ځلې جمع شوی دی او جمعیت اخیری حد ته راځي رسیدلی دی او کله په جمع تکثیر سره دوباره جمع کړي نو دا دوباره جمع کیږي دته ویل کیږي چې دته ویل کیږي چې دا جمع څنګه مستحق بنا د صيغه مترجمو او طریقه د جوړولو د صيغه مترجمو څنګه ده ادا د صيغه د مفرد نه صيغه مترجمو جوړه نو حرف اول ته بچي شوی حرف اول او په ثاني ته بچي شوی فتحه درته کې بارک علامه د چاراوړي جمع اقصا يسيري مترجمو څنګه هم څوک په حرف اول ته په خبر دا بدلون دي الف په وو مفتوحه سره بدل کړي کله مدي زیدي ولا چی نه قانون بیا دا بدلون کوي بیا درې څه چې الف علامه د څنګه راوړه جمع اکثر راوړه او تا د وحدت تحذف کړل چې څه جوړ شو دواب چې دوه حرف راغلي لکه مسجد ته چې جمع جوړو اول دوه ورته میم او سین تم حرکت چا ورکړو فتحې او دریم د الف علامه د جمع اقسام راوړو نو مسجد او بیا چې چې څو جیم تم حرکت ته کتلی ورته تیار کړو او دوه تم دا په خپل حال باندې کوم چې دې مسجد او کتری حروف په اول ته کتره دوی په خپل سره بدل کې درې په خپل لکه مزار او اخلا دا جمع خال د ځا مزراب یا محال او اخلا دا جمع خال ساده یا مصابق او اخلا جمع ساده نو دا څنګه چې چلو چې هر په اول هر په ثاني ته شي ورته بل ورسره پاره شر دا دی کنه چې دا بهانه کوي دې په څه بهانه کوي ها باندې کوي مراد هغه هغه کار چې په حالت د وخت کې پچا سره وځي ها سره دا باندې کوي ولې کله چې وی چې مقصد دا ها قبلې نو دا به مشابه دي د مفردات اوصفها ساکن چې اوصف دې بچتوي ساکن غیر قابل للحای په ها باندې مراد ها نتیجه ده لکه هغه تعالی په حالت د وخت په پتا سره بدلېږي په ها سره ولې بدا ها نه قبلې ځکه کدا ها قبلې دا په شان ته تا وګورئ مفردات نو قلم براسته معنا ده وهو ګوره اسم چې دا د درې شکلو په مقابله کې راځي اسم کله په مقابله د فعل او حرف کې راځي اسم کله په مقابله د ساکن راځي فعل او حرف کې راځي او دا شانتا دا اسم چې کله په معنا د مقابله د ساکن راځي صفات کې راځي اسم کله په مقابله د ساکن راځي اسم مشتق کې راځي یا په مقابله د اسم صفت کې راځي نو دا معنا چې کته ته اسم د پیسو کې دا معنا چې دا اسم د دې څه د جامد دی او د اسم مشتق نه دی د اسم صفت او اسم مشتق نه دی اوس دا الف نون مزیدتان په داسې یو اسم کې راغلي چې دا اسم څه دی جامد دی نو دې د پاره څه شرط دی او کدا دې کوم مزیلتان په اسم صفاتي او مرتقي کې راځي دا دغه د پاره کوم شرط یا هغه اسم کنه د اسم صفاتي دا باندې چې پاره کې دا ولا معنا کوي صفات ولا معنا کوي د صفات ولا معنا کوي ولی مو لپاره علي مستقو ما وجه ده سره د علي نون مزیدتان دا ځای او دا حروف زائده چې دا په معرب د ځای کې دي زوال دي خطر د دې چې دا وګوري علامه ته مو لپاره شخص لکه اعلان د تشریح تبدیل به تل انسان کې دي نو دې وجنه علاقه نګمانو چې دا سکران غیر منصرف دي دا دا وصف دی الف نون مدي دا راځي او مؤنث دې چې راځي سکران راځي او تا نه خپل او نګمان منصرف دي چې مؤنث دې چې راغلی دی نګمان وزن فعل امر كون الاسم على وزن يعد كون الاسم على وزن يعد من اوزان الفعل وزن فعل امر کېدل د یو اسم چې دا شمارل شي 50 سره د اوزان ده فعل یو اسم په دې وزن باندې راځي اما وزن فعل یا څه وزن فعل دی په شرط او شرط وزن فعل لپاره دا دی ان یختص چې دا وزن به خاص تر فعل پوری ولا یوجد فی الاسم دا بنمود دي کې اسم کې الا مگر په دې طریقې سره منقول نه نه دي چې دې نه خبر راغلي د فعل لکه شمر او توري بواکلا او شمره سړی ته نوم کې دي توري به سړی ته نوم کې دي په څو سيزونو کې علامات ور لپاره څه دی شرط هر هغه سبب چې علامات ور لپاره شرط دی چا لپاره شرط دی دانش لفظي لپاره یو دانش معنوي لپاره دوا عضوي لپاره درې ترکیب لپاره څلور الف نون مزیدتان په اسم کې لاسي دی د دې لپاره علامات څه دی شرط دغه چې الف نون مزیدتان او علامات چې په کوم صورتونو کې علامه چې ته راځه شرط د چا د پاره شرط دی تاریخ لفظي د پاره معنوي د پاره لوجمه د پاره د ترکیب د پاره او د الف نونی وځکه په خپل د دې چې بالکل یو سبب هم د چې ونه وایي چې علامه په ختم شو تاریخ کې شو نو ختم شي دای څه چې وکړي منصرف او په کوم ځای کې چې دا سبب ثانیه دی لکه په عدل او صفر کې واقع بیا څه څه کوي چې علاقه ختم شي یو سبب پاتې دی لکه عدل پاتې دی او صفر او یو سبب دا پینه ده چې څه یا خو د شي کې طریقه د تلقین په لاره ده چې د عالم نه اراده د وصف مفروض عالم نه اراده د توسو وصف مفروض مثال د دې څنګه لکه د چې لکه دا وځه لكل فرعون موسی فرعون موسی چې څه ویل لیکن د فرعون هغه فرعون مخصوصه علی موسی علیه السلام خاص دې دی هغه اراده کې بلکې وصف مفروض دی فرعون باطل اراده کې اول سماده جمع شوی د سبب واحده سره فقط هغه چې د سبب واحده سره عالم المعصول یا عالم المعصول دی اول تکلیف اوس قاعده دا ده چې دا نکرا چې کله څنګه کیږي کې دا اسم دا عالم یې ختم دي نو سر په دا اسم به شي وګړي ټول به مسلمان وضرب وذكر احمد او احمد اخر وكل ما لا ينتهي اذا اضيف بلا كذا یو اسم چې غیر مختلف او دغه اضافه او یا اسم غیر مختلف په باندې باندې چې دا دي ریکلام ده نو په دې ټول صورتونو کې هغه په دې باندې شي دي تر سره راځي